ربط د ما قبل سره ده دی دیکې د باب د ما خبره چې د دوی مې ډلې بیان دی چې غضب ولدي سو ډلو بیان یاد درته انعام والا نو د انعام والو پنځه صفات دا وې د دنیا حکم اولائک علی هدم ربهم بیا مصداقات د کفر چې کفر قران کې سست کفر ویلي نو کله کله کفر نفسي انکار ته ملي شي سورت ابراهيم 22 نمبر آیات کې شرک تام کفر ویلې شوی سورت بقره اتشتم آیات کې پنځم حق پټول چې حق دې پټ کا هغه تم کفر ویلې شي سورۃ بقرہ 161 آیات وګوره شپږم منافق منافق اعتقادی دا منافقت اعتقادی هغه تم کفر ویلې شي آل عمران 156 نمبر آیات دا خبره هو دا خو امام رازی رحمت الله علیه دا خبره وکړه چې دا انذرتهم ام لم تنذرهم دا په زید ابتدا او سواء دا خبر مقدم دی پدې نو سواء علیهم انذار او عدمه برابر ده په دیو باندې استایر ور کول او نه یره ور کول تفسیر کبیر 42 صفحه ولنی جیل کې دویم ترکیب دا ده چې انذرتهم ام لم تنذرهم په زید رفه دا مرفوع بنا بر فاعلیت نو گویا چې دا سی ویل ان الذين كفروا خو ډېر صحابه کرام ایمان راوړی څنګه الله فرمای پیغمبره کيره ورکه او کنه ورکه ایمان نه راوړي من استاد يره ورکولو څه فائدہ نشته خدای نبی د يره ورکولو په ډیره فائدہ وروره سونه صحابه ایمان راوړ د نبی په دعوت سوال باندې پوه شوي دای جواب په خبره پوه شئ وروره نو جواب وشو کنه په جواب باندې پوه شئ څنګه جواب وشو ها لکه چې د کفر نه مراد کافران کم کافران زدن او عنادن من زدی او عنادی کافر کته یاره ورکه او کنه ورکه ایمان نه راوړي کدا خلکو پیغورونو نه وي خلک به ابو طالب د اور ویاره د مکه د جنکو پیغورونه راته نه وي محبوب استاسترګي به ما په دې دین یې خکړې وي قبلت النار علی العار اور را ته قبول دی خو شرم را ته قبول نه دی دې ته ویلې شي جاهلی غیرت چې د اسلام او د دین سره دغه تعلق نه الله دې ته کم کفر وای رو روایه کفر عینادی نو عینادی کافر به تسنګ سم کې رو را وره یو سړی چې ودی کنه نو ته ورو ورو یې صدا خدای دا پاره یې صدا جو بیا بس خان کخن گئی ستا باوړي ته بیا باغه دسه و فزه را و فزه خدای دا پاره را بيدا نو اخیر اخیر چارا نه چارا غ سړی به بیداریږي سترګې به وغړی خرور هغه سړی به ته څنګه یې کې چې یې خده خزبردست یې خده خزانه په زور او د کړه نو په زور او د بته یې کې وروره ا دې یې کیږي ګره سړی په زور او ده ښا چې په زور او ده ته د سیاړې بس هغه ځان یو سړی باندې پیریان ني نو ته ماشاء الله تا ته پیریانو دم معلوم دی علاج معلوم دی سورت جن درته معلوم سورت واقع درته معلوم آیت الکرسی درته معلوم اعوذ بکلمات الله التامات دا درته معلوم نو ته به پیریانو باسي او چې په یو زنانه او په یو سړی باندې پیریان شته دی نه ازان په زور پیریان راوستي ته به وباسي ستا پلارم نشي سته دا ټول قران ورته وایا ډډ بډې کا په قران او هغه په ځل کې مضبوط په دمونو داغه سکار او کس ته ما ویل مې ته د پیریانو علاج کې ته څنګه کې ما ته موري شواس صادق سره موري شپ قسم پر رب ذل جلال کما ته پیریانو دم معلوم دی او نس حقيقي پیریان استه شمه زه خو دا هغه کمی چې ګڼکه په خزي دي او ځان باندې په زور پیریان راوستي دي نو ماته دا چل معلوم نه ماته طریقې معلوم دي نو بس هغه نه ایست زاغه وغلام را وغلام او خبره ختم شي نور وای چې کوم صحیح پیریان هغه مونږ په تاسو پسې را لیګو ناینادی کافر چې په ځد باندې ولاړ دی کائنات ولاړ دی اگر تب څنګه راه راس ترا وری مرګریا نشرا واسطه نو زکه فرمای ان الذين كفروا سلورم کفر نفاقی دی چې ظاهرا منی خو باطنا پزړه کې انکار کوي دته منافق ویلې شي ظاهرا زستا غلام يم پزړه کې دشمنی ساتم نو دلته د کفر نه کفر عنادي مراد ده چې هر کله دا درې وانه حالات درې احوال د کافرانو دي نو حکم د دنیا سره الله د په د اسباب چې کوم د په اسباب هغه ورلما بند کړو پزړونو باندې په وګونو باندې پسترګو پردیش ولې او د آخرت حکم ادا ده چې ولهم عذاب عظیم دیر لپاره عذاب دی لوی تعبیر ترنه کیږي په مهر جباریت سره تعبیر ترنه کیږي په چا سره په مهر جباریت سره لکه علامه قاسمی وای تاسو بزینی خلک ګرمه ته ټینګې فهمون نه وی الله دې خیر کړي کله موصوف کوي په قسوت سره لکه سوره بقره 74 نمبر آیات زړی سخت ده کله الله یې مړ ده وګوره سوره انعام 122 نمبر آیات کله الله یې بیمار ده اړای مرض ده اړه تیر زنګ لګې دله سوره بقره لسم نمبر آیات فی قلوبهم مرض اقسام د زړونو دا و قسمه زړونه دي په اعتبار د موصوف یا په اعتبار د صفت زړه د کافر موصوف ده په صفت د انکار سورته نحل دویشتم آیات وګورئ زړه د منافق موصوف په صفت د مرض سورته بقره لسم آیات زړه د ګناګار موصوف په صفت د قسوت سورت زمر دو اجتماعات زړه د خاصو بندگانو موصوف په صفت د انابت سورت قاف د دیر سمایات زړه د محبت کوونکو د الله سره موصوف په صفت د سلمہ الله سلمہ سلمہ چې څوک د الله نه یری موصوف ده په صفت د وجلا ړبه رپیږي لکه سورته انفال دیم نمبر آیات دا اقسام دړونو په اعتبار د صفت سره دا لګي او کسوګه ایتا سو قلوبهم او زید اوسېدو د عقل دی زاد المسیر وګره په دې ځای 28 صفحه ولني جیل کې قلوب زړتا قلوب قلب ولې وای لتقلبه زکدا اوړي را اوړي زړه اوړي را اوړي په دې سات کې به خوشاله نه چا په غم راشي الله څه چلو شو اے زړګي اوله خپای بس خپایم نو کته تورته پتا سورانه شونه صاحبي هغه ځله مې ټاپ خبره سره مکو کته ځله وای خبره مکوا الک ځله وله خپه شوي وسمي قلبا لتقلبه لا صحبه ور کړی پیغمبران را لګلی نو بیا هم د نه منی نو نتیجه دا شو چې ټاپه په ولګی دا او ایمان نصیب نشو ورا سورت متوففین کې الله عمل ته نسبت کړه کلا بل ران علی قلوبهم نو اصل کې زنګ لګېدل استاد عمل په وجه بنی آدم خو که الله ته نسبت کیږي نو الله یې خالق دی نو دانه چې انسان نسبت الله ته وشو نو انسان مجبور شو ګورا د زلالت څلور درجه تاسو معلوم کړی وي اوله کومه درجه وروره وای تاسو ریب ماشاءالله دیمه کومه درجه وا زلالت دریمه کومه درجه وا جدال او څلورمه کومه درجه وا مهر جباریت الله دواره سره بچا ټاپنه لګی اول د دې ظالم شک پیدا شي د بیا گمراه شي بیا جګړه شروع کی نو چې کله دا درې درجه راشي نو مهر جباریت پر راشي نو دا مهر جباریت راغله به طریق ترتیب علامه اقترفو من القبائح دواره سره په الله مهر نه لګولای چې کله بنده ګناه وکړي نو تور داغ ولګي توبه وباسي داغ وینځل شي توبه ونه باسي نو بل داغ او بل داغ او بل داغ زړه تک تور شي بس چې زړه تک تور شو دغه ته مهر جباریت ویلې شي نو دا زړه تک تور کړي خو الله نه دی چې ډایرک تا عمل وک زړه باندې تور داغ راغې بل عمل دی وک بل داغ راغې بل عمل دی وک بل داغ راغې اوروره چې دا داغونه زیاتې ده زیاتې ده نو دا اړه دې ټول تک تور شو بند شو زړه دې بند شو دغه بنوالی ته دغه توروالی ته مہر جباریت وای نو الله په دې باندې بنده مجبور کړي نه نه مجبور کړي خو نه دا عمل خود کړي دا تور دا خود د عمل په وجه لګیدلې نو چې کله دا داغونه ډیر شو اړې تک تور شو اوس دغه ته مهر جباریت وای تفسیر تبری کې دا روایت راوړی نو په خبره لګ لګ پوه شوې رو را کنه پوه نه شوې مہر الله لګولې الله ته نسبت په بنا برسکیږي هر روایت ګناه دې کړې وې توبه دې استلې وې ستا پر اړه باندې مہر نه لګې دې خو ګناه دې وکړه توبه نه وباسي او دا بل دا بل دا بل دا زړګې دې واستکتور شو دغه ته مہر جباریت وای ابن قیم رحمه الله یو خسته مثال د دې ویلې دوا خدا بیا دا وای ګوره دا ډېر اشکالات راځي دنیا کې خلک بیا حیران شي ابن قیم رحمه الله د شي مثال خي یو حسین صورت ده که انسان ورته ګوري او کنه ګوري دا د اختیار ده مې ګورا سر ما ګورا اسم نشته ستا په لبانې به هیڅ اثر نه کیږي د حسین شتا یو ځل قتل و د قتل یو ځل بیا د تسترګې واړولې دام ستا اختیار دی دام ستا د اختیار خبره ده ماشاءالله یو طرف تسترګې واړې ده سترګې دې بیا واپس شکړې اوستا پړه کې نقش ناراضي دغه پیغمبر خدا وای ان لکل اولا بس اولنې نظر خو به اختیار ده و دې قتل سترګې دې ته واړه ولې ستا په زړګي باندې با عیسی سر نه کیږي بس ته د خپل اختیار خاوندې